چې پلار په غلطه لار روان دی او زیه ودوی ما په سرازه او زما تابعداري وکا زیه په صحیح لار روان دی هغه ودوی ما په سرازه یا بد الله تعبد شیطان او خپل عبادت مکو شیطان وګوره د آزر زی پیغمبر دی ابراهيم عليه السلام نوسی پیغمبران دي اسماعیل او اسحاق عليه السلام او نو کړواسه پیغمبر دی یعقوب عليه السلام او داغه نه لاندې غټی کړي او تم وایو هغه پیغمبر دی حضرت یوسف عليه السلام قال سلام علیکا او دولاری دی یا با د پلار تابعداري کې یا با د الله تابعداري کې اوس پلار او الله په مقابله کې راغلل نو پلار یې پرې خود او الله یې پرې نه خود پلار یې پرې خود او توحید یې پرې نه خود پلار ویلا سي چې د دین په مقابله کې راغې پلار هغه نه جدا شو خدا الله نه جدا کیږي پلار د دین په مقابله کې راغې د الله په مقابله کې راغې د توحید په مقابله کې راغې پلار لا سو کیوي یو طالب دی نو هغه اکثر ماهانه درس به همیشه راځي دا ماهانه درس چې زمونږ او ار درس لا براته یو ورځ دا هغه یو کلیواله راغلی و ملا شور سره طالب لاړ ا کلیواله ما ته وی جدا ډیر تکړه لګ دې ما څنګه وې د زه سره پلار خلاف دې روڼه خلاف دي ټول کور ور سره خلاف دي او ټول دې نه خلاف دي خو دې خو کلک ولاړ دي او پلار ولنه پیسې ورګي نو ور سره امداد کوي او دې بیا هم سبق وي او په مسله کلک ولاړ دي ما خمه ته خدا پته نه و لکه پښتو کې مو وایو چا نه تنګي وي شریعه زما درته دولېش دې سلام دې بس سما تا و دولېش دې سلام ما پرې دا زما تا سره تعلق نه پاتې کیږي بس تخبلا خوغا کو زما خپلا خوغا کو ما دې دوی سلام د متارکت معنا دا قال سلام علیکا یا سلام د متارکت مراد دے چې تما شړې زما زرزله تا د دوله است سلام او توحید نه پرې زما یا سلام معنا بچاو او جنتیان له جامې ګاندي اسه ګاډي وړي وای جامې ګاندي اټه لري کوي ورفانا مکان علیا اوچات کړه او مګا دل را درجی اوچات تا مراد هغه درجه اوچات دا سرور مسمان اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم بیا لکه څنګه صدراک لګي روډوډای موډای یره جیوی سارو خو بیا ټول راځي وګیو هغه ما خام وکړ ا بل دی وی الکه ته اغوی جی زما خو مزیدی سارا ما خام سارا ما خام بکرتا و عاشیا یا میراث په دې اعتبار وي چې الله خو لوی جنت ته جوړ کړو د کافرو پکې اوم ځایو کاغه مسلمان وي خو چې هغه کافر شو داغه غزایونه تا ته پاتې شو د دې وجه لفظ میراث وي بیا ذکر کا نکاح نو سے او کړه واسه او ټیکره الله د دې محتاج وګورا ابراهيم عليه السلام الله د دې محتاج اور کیا مکوي اور کې دا کو شړه پړي پورن خته ابراهيم عليه السلام الله د دې محتاج اسماعیل علیہ السلام الله د دې محتاج الله د دې عاجز الله د دې محتاج زکری ادریس علیہ السلام الله د دې محتاج نو ټول الله ته محتاج دي اسماعیل علیہ السلام الله د دې محتاج رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اولې نوې راغله وای بند شوی وا جبرئیل امین وای راړه وما نتنزل الا بامر ربک نشورات لے کتا مگر با امر درب صابان دے جبریل امین وی کتا قدم نشو کے خدای تر سوچ دا اللہ اجازت نہیں اللہ تا محتاج یو او بیا ویلی و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا دا الله دې مثالونه ګرځوي ويا قول الانسان اذا ما مت او زجر ورګي انسان لا وای انسان یا کلا چې زمر شمانو زبا پور پکړې شمن ژوند دې دې نمنې قیامت سورہ انبیاء آیت نمبر 98 اتنوی ولسم سپارا اتنوی نمبر آیات انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون فسيعلمون من هو شر مكانا زر دې چې په بشي دی چې سو کو ناکار زین په اعتبار د ځای د درجه او اذو جند او کمزور د الله کار پته ورته لګي چې چا ځای ناکار دی او د چا د اخر کمزور یو دی دنیا کې زه خوخم د خوخه معیار مال دولت ګرځولې دی دنیا کې زه خوخه ما مال دولت راګړي نو هغه کې بومیا مکه سورات کې سورای کاف کې شپږ دیر شمعات ګوري ال دی ویلو هغه چې دی وایي وا بخلو د زنا چې دی وایي چې دی وایي دا زما دی او دا زما دی دا مان بدر نه پاتې شي ته به आवाज لاړ شي ونرجو ما یقولو وا بخلو موږ د زنا هغه چې دی وایي چې دا زما دی او دا زما دی رامدا چلو ارزوانا د بغدا چای میرانا ما نیول الله من سادا دی وی ما الله من نیول دا دی به اخلاص ایو اکلا وی وی چې منګه په منګه د چا نظر دی او منګه د چا تابعدار یو من د چا نو سیو دی به من د چا نو سیو आवाज به وکړو وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم انكم انهم فيكم شركاء هغه درنه پاتې شو دنیا کې دلته وایو ها چې یوازې براشي او ایسو کور سره نه یو ها یوازې برا رواني بیا او زبور سره حساب کتاب کوما سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا یا هغه مشرکین دي چې هغه دای را مدد کول او دای وته حاجت روان وي پیران د دیا ناکارا مولیان د دیا ناکارا هغه قرآن ذکر کوي سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 دویشتم نوالتم ذکر کئی وقال شیطان لما بلی الامر وای شیطان کلا چې فیصله بشوی دا عذاب الله پلانت کې دای لرا پلانت لوی باندې بیا به سبا جګړی دای وای تاسو راته وی هغه وای خپل به ایمان وی مونږ کو نوی گمراه کړ مونږ کو نوی په دورا نوی را اوس دې زګا دن دا ذکر کوي چې بیا بعد یو بل مخالف شي لمن اتخذا شفاعت به هیڅ چا د پاره نه قبليږي مگر دا هغه چا د پاره چې غنیولې ول مهربان بادشاہ سرلو د توحید سماته د موحد د پاره به شفاعت قبليږي مشرک د پاره نه قبليږي مشرک او مرتدی داغه د پاره شفاعت نه قبليږي هر یو دای نه را بشي الله ته پر ورځ د قیامت کې فردن یوازې د مال نه مال به د دنیا کې پاتې شي یا فردن یوازې د مددګارانو نه اته چې ما لمن نیولې دا هغه ور سره بیا یې شي کولې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات قد بشارت یو مضمون روان کړو د سوره کاف نا رد شرک سوره کاف کې وی چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشتا نو سوره مریم کې وی چې ټول الله تعجز دی او محتاج دی کاغان بیا دی کاغا اولیاء دی کاغا ملائک دی او سوره طه کې وای ابتلو بالمصائب پاغی باندې مصیبتونه راغلي دي مبتلا شوی دي په مصیبتونو نو کاغی مددگاران وی نو پاغی باندې په مصیبتونو ولې راتلل نو دیو اجنا ورپسې راړو چې عالم الغیب ندی الله ته عاجز دي ابتلا او مصیبت پراغله متصرف ندی یا مکی سورات کی دو سال ویختم آیات کی ویلیو چه ابراہیم علیہ السلام یا عبد لما عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراهيم عليه السلام د پلار مقابله کړې و نو دې صورت کې د موسی عليه السلام مقابله بیانې چې ګوره موسی عليه السلام د بادشاہ مقابله کړې و نو انبیاء علیہ السلام تا که په مسله توحید کې پلار مخه لراغله دي او که بادشاہ مخه لراغله دي نو غي پروا نه کړې یا مکی صورت کې ویلي واذکر فی الكتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسول النبی وکان مخلصا دے خالص شو الله چون کړو د خپل ځان د پاره نو بدی صورت کې د موسی علی السلام واقعا تفصیلا ذکر کړي د دې وجنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې درې پنځ رستم آیات کې ویل او همنا لو من رحمتنا اخاو هارون نبیا نو دې صورت کې داغي تفصیل کوي چې موسی عليه السلام ول دعا وکړه وا د دې وجنا اور پسې راړو امتیازات د سورې طه دا صورت ممتاز دے په مناظره د موسی علی السلام په یوم الزینا دا اختر پرز باندې دا په دې صورت کې ذکر کړی دی او بل کې داسې نشتا دارنګه دا صورت ممتاز دے په سوځولو د سخی د سامری چې موسی علی السلام د سامری سخه هغه وسوځو لنو حرقنه ثم لننسفنه فی الیم من اسوا دارنګ دا صورت ممتاز ده په حالت سامری چاغه لا مساس ابوی لا مساس لا سره لمراړی لا سره لمراړی نو باغ واخی د سامری باندې داول صورت دا ابتلاء المستفین چې ابتلو بالمصائب وګور انبیاء علیهم السلام پاغی باندې مصیبتونه راغلي دي ځان له مصیبت نشل رې کولې او تسلی ورګي په واقعي د انبي موسی عليه السلام چوغرا موسی عليه السلام زړنو تنگړې تبا زړنو تنگې توه نو دا الله په دې پسر او پافا په دې د زړه پراز باندې او په خله باندې چې وایي سمطلب سر د زړه کې او چاته بل چاته نه وایي اخفا هغه چې چاته په کې خبره وکړي سو په پویا کې الله لا اله الا هو الله چې نشته حاجت سر کوونکی بغیر د الله نه نو دی الله لرا صفاتونه دی بهتر بهتر والا تا گادی موسی راغله تا تا خبر موسی علی السلام اور واقعا موسی علی السلام به تور دلیل نقلی ازرا ناران کلا چی ویلی دو ورن وی وی خلال تکی نئی ما ولی دو ورن دکار اسخر دا کور نا روانو او مسعودی مروی جزاب کے ذکر کئی کانت لیلتن ممترتن باردتن تورش موان باران وریده او یخ یخ نیو ما او بچه پیدا کیده موسی علیہ السلام مور ولید خزه دیوی زما اور براړه ما تو دبشو او تو بینو د لارې تپوس باندې راو کوم ځکه لارم ته غلط شو لاس کاله مخ کې بداغه تله و شپم و او لارم ته غلط شوې ده اذرا نارن وقال لعلی امکسو انك بالواد المقدس طوا ته باغ کند پاک باندې چې دعا دا نو پانی ویو باسا دا ادب دے او احترام دے پاک ځای ته زی پیزارو باندې وای سپلو سره مسکیږي د په جمعات کې سپلو سره ګرځي الکه دا ادب او احترام ځان له او شی دی دا ادب او احترام دی چې امسا ګرځول دا د سنن د انبیاو نو یعنی هغه عادتو سنن عادیه څنګه پټکه عادت د پیغمبرو دا سنن عادیه دي کې اتباع لازم نه ده لنګ دا غي د سنن عادیو نو همسا د سنن عادیو نو انبیاء څنګه به همسا وا لخت ور سره یو وا لخت ور سره دا وما دل کا بیا مینی کا موسی سستا بلاس کو موسی علیہ السلام دې سره څنګه زخمی کیږي او بوټه بیا چړ کوي او خرابيږي حش دې ته وایي چا سه کولډ ا لختي او هغه ورته ورړانو کې لکه امسا او هغه په شړې دا غیر هغه خرابې پانی پریوزي او کچا پانی پاتې کیږي نو هغه سره ونه ترقی کوي ضرب نه وای حش وای یو پیغمبر نه تیر شوی مگر ګډي بيزي سرولې دي زګه چې هغه وسره یې نو هغه راټولولو عادت شي کله یو بيزه یو خوا تختی کله بل خوا او غیره واپس کوي او د کانډک سره یو ځای کوي کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته قال القيا يا ولي فيها مآرب اخرى موحد په خپل ملګرو کې د عاجزي کمزوري تابعداري او د مشرکین مخ کې بیا اجدای قال الیا یا موسی وی الله ورزو دیلا موسی علیہ السلام انوی ورزو لا دیلا دا صاحب دا منګره او نره مارو چې منډي والے زلان شا فرعون تا انو تو غال سرکشی کړی دا الله ورته حکم وکړو اوس موسی علیہ الصلات والسلام ته حکم وشو دا نوې چې د خزې سره بس کو هغه چې می ځنګل کې आवाज نه راسترا بیابان کې هغه سره بس بیا هغه تاسو نه کوي مینا دې ته وایي او مورخین وای بیا خزا پلار کرا واپس تلوا چغه جوړ سو کوړ او غزی بیا موسی علی السلام 50 کال بعد لیدنه و چا کم پیدا کېد چې فرعون غرق شو او داغه نه بعد موسی علی السلام وزګار شو داغه نه 50 کال بعد غزی لیدنه و یو راځي فرعون د ګیره نونیو او شمه والا ورکو نو فرعون خزه دوی ده هما ته دشمن ښکاری هغه وځه دا ماشوم دې په سپويږي وینا نه ما ته دشمن ښکاری زه وجنما اوی دې څه خبر دې ویلاوري کا پته به ولګي سکاروټه د اوري کې خدا او ملغلره کې خدا چې کم یې ولي موسی علی السلام چې لاس کو نو هغه سکاروټه ته لاس کو او د وړوکی چې لاس وسوځي نه خلی ته شی اچي او ساچي نو هغه خلی ته واچو نو هغه سره جبا وسوځي دا کې لوکنات راغی جبا وین خطا دعای غوښتا والله والله اد جبه لوکنات ختم کو چې واچو دلر صندوق کې نو ورو صندوق دریاب کې او ما ورځي دلر دریاب کې نارا باندې وا بغي دلر زما دشمنان دشمن ددا موسی علیہ السلام صندوق کې واچو دریاب کې لاو کړ او د فرعون کور ته یو لخته نیر جدا شوو دریا باندې کې صندوق آی کې روان شو داغي بستر کې یخې شوې هغه بیا ایمان راوړې وو وال کېتو علیک محبت مني او چول مون تا باندې محبت زمون د طرف نه چا چې ولید مینا به ور سره پیدا کېدا مور ورته وی ته ګورا چا صندوق به کم پلایزي موسی علی السلام چې راوغست ویلای څوک زنانه راولای چې دلا پای ورکی زنانه را جمع کړي او هغه چا سینې تخل نه چولا موسی علی السلام خور ورته زبر ته او خزاو خېما او داغي سینه بوالي دوی علی आवाज کوي ورته موسی علیہ السلام مور پسې استاد راغې هغه زغه فرعون کرانه زما د اصل خاندان خزار چا کرانه زی ځم کرسو فرعون وی وو څنګه ناراضي وو پرېدا وړو کې مړیږي دې راسو فرعون بغي غاغسته نه او کوسه له بوته موسی علیہ السلام مور تا والک ولا بستسینین بیا لمدیان نو تا وخت تیرګ کلونه په مدین والاو کې او بیا را لته پام داز زمون باندې او موسی علی السلام مدین کې وخت تیرګ او بیا را مدین د مصر نه ډیر لري وو او د مدین نه بیا لار تللی مصر طرف ته میانس کې دریاب راځي او سلامت یا وا پاغه چا چې تابعدار یو کړ دې دات ان نا قدو یی لینا موږ جیو تا سره وای شو دا موږ تا چې عذاب پاغه چا باندې چې تکذیب وکړه الله دی کتاب او اوړې دا الله د حکم نه قال فمر ربكما یا موسی چې د ایراد فرعون ورته وایو دغوی چاله لډو ډای دار کړی دا باغه احسان زواد هغه مړه غرب را کړی چې تعالی هم درکې تا دې هم د خوراک چل کې نه دی نو زرد بل طرف شنو دی وای قال بما بال القرون الاولى وی فرعون سده حالت دا پیړوړم بانو اپ خوانی چې تیر شوی نو له هغه ټول جهنميان دي تا تبا وای مړه ته چراله ته وای دا شرک دی دا شرک دی نو دا په خواني ټول په شرک کې مړ دي اصله ته ته وای اوس چې کافر مړ دي دا ته وو ته سودا ستا جواب دی قال علم عند ربي في كتاب وی موسی علیہ السلام علم دا غي زما درم څخه په کتاب کې الله ته پته تبوای الله ته پته څه خبره ما وې دا قالا جتنا نوې فرعون را لته مونږ ته دې د پاره چوک کې مونږ لرا زمونږ د زمکه نه زمونږ د ملک نه ستا په جادو باندې او موسی عليه السلام خلق وتلم سيو دې دې لراغله زمونږ ملک رواني مونږ د ملک او باسي جادوګر دې قال موعدكم يوم الزينات نوي موسى عليه السلام وقت تاسو رضا اختر دا او چې جمع کړي شي خلک په وخت ساخ کې د ساخ ډېر دې دا اختر رضا خلک خوشالای کوي بچو سره ناس دي موسی عليه السلام بچي په ځای پرې خو دي او مناظره کوي دا الله د دین غم ور سره کان ربک لم یخلق لخشیته سوا عموم جميع الناس انسانا تبوای ستارب د دینه سیوا د خپل یار د پاراړو انسانانو پیدا کړی بچی بچه بزای پر خوده خزا بزای پر خوده او دا الله دین غم دی فتنازعو امرهم نبا شروع کدی پخپل کار پخپل میانس کے وا سرنا جواب پٹیکل جرگا دا سائرین زان لشو یو بل دیوی علکا اسنه چې دا سړی رښتیا پیغمبري منګه غرق شو نو هغه وی رښتیا پیغمبري نو بس او به مانو ایمان ما پیراړو جرګه وکړه او ان ان ناس به اسمن درافی در خبر زد ماولا نو دې دواړه هغه منسوب ګرځولې دي دا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده قالو ان هذان لا ساحران یعنی ما هذان لا ساحران ندی دا دواړه مگر جادوګر دي اراده کوي دا دواړه ان موسی او هارون جادو اثر شته فاو جزا بین نفسی غیبت موسی پټا کلا بزړګي ارا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دا فطرت دې د چا چې زړی پاګي یاره خامخا راځي او بوزدل هغه ته وایي چې دا هغه یاره غالب ای بزړه ورتیا وال کې ما فی امینکا ورځو هغه چې ستا په لاس کې دي غړب کیا چې دای جوړ کړی لقب دې ته وای چې خلا په نو وای او تیری کی لکه د جمعې په شپه چې د جمعې الوا راشي دا استاد ته د پیشو سر جوړ یو او ابا تیر کړی بیا وال کې ما فی امینکا تل کما سنو نو پرې باګما تاسو لا څو په حد البدل زړات باګما تاسو په تانو د کجورو کې او زر دې چې په بچی تاسو چې کم یو زمون نه سخت د عذاب او د چا سزا ده همیشه قالو نو وی ورته دای اوس ایمان په ګراغ نو پروا نشته لن نو سرګا لما جانا من البینات وذالک جزاء من تزکا او دا دا بدل دا چا چې ځان پاک دا ورځ موسی علیہ السلام دو ابتلاګانې هغه ذکر کړې د پاره تسلای یو ابتلا د موسی علیہ السلام چې وګوره مور صندوق کې واچو په دریاب لاو کو دیمه ابتلا د موسی علیہ السلام چغه را روان دی خزه پرې خدا خوشي ملک کې او الله وی ورشه فرعون ته مسله بیان کا او راغه د فرعون دربار کې چغه والی مسله بیان کا فرعون له جوابونه ورکړ دریم ابتلا د موسی علی السلام ابا تفرینا بعد بیانو تفرین